بسم الله الرحمن الرحيم باب مهل أهل مكة للحج والعمرة دا کتاب الحج شروع دے باب نمبر سات دے حدیث نمبر پندرہ سو چوبیس دے د دې باب نه دا سو ابواب دي تر د باب نمبر 13 پوري نو پدې کې د مواقیت ذکر کوي میقاتونه چې د حرم نه د مکې نه غیر چاپیره د دنیا د هر ګوټ نه د راتلونکو د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام میقاتونه مقرر کړی دي چې د دغه میقات نه بدوی احرام تړي څوک چې د حج او د عمره اراده کوي حج او عمره لره روان دي نو د میقات نه به بغیر د احرام نه هغه راتیریږي نه ځکه حرم ته را روان دی بیت الله ته را روان دی بیا دا ډومبنه باب چې دی نو دا د دې راتونکو ابوابو د پاره بطور براعت الاستهلال دی په دې کې دا ميقاتونه اګر چې دا روايت بار بار ذکر کوي خو دا ړومبنه داسې دی چې به تور خلاصه ده او بیا د هرې علاقې د پاره ځان ځان له په میقات باندې باب تړي دا منګ مخ کې ویلیو چې میقات دا په دوه قسمه دی د بعضی عبادتو د پاره صرف یو میقاتی مثلا د هغې دپاره یا میقات زماني وي لکه د مونځ دپاره اوس میقات دی زماني یعنی د سهار مونځ دپاره د فجر نه بعد میقات څه ته وي یعنی هغه مقرره وخت یا مقرره ځای اوس د منځو منځونو د پاره مواقیت مقرر دي وختونه د سار د منځ د پاره یو ټیم دی د ماسپخین د منځ د پاره بل ټیم دی دارنګه د مازیګر د منځ د پاره ماخام ماسختن زکات د روجه ده د روجي د پاره اوم سو میقات زمانی دی رمضان المبارک غمیاشتا حج داسې او عبادت ته چې د دې د پاره دواړه مواقیت مقرر دي میاشتې هم معلومې دي کداغې نه مخ کې که یو سړی د شوال نه احرام واچاوه او په دغه احرام کې وو او د ویل چې زبا دی احرام کې حج کوما نو که دغه احرام تر اخره پورې نه ایست نو په دغه احرام کې دغه حج هغه کیږي لیکن یو سړی د شوال نمخ کې احرام واچاو او وی ویل په دې احرام کې به زه حج کوم نو هغه بیا نه کیږي ځکه چې هغه د د وخت نمخ کې چولې دي دارنګه ميقات مکاني د حرم نه بهر د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعضی حدود مقرر کړی دي د حرم نه غیر چا پیرا چې یو سړی حج او عمره لرازي نو هغه به د دغه میقات نه احرام تړي خه په دې کی در اصل د بیت الله غه تعظیم دی چې بیت الله له سړی راځي نو چې څومره سادګۍ سره دارنګ خړ پړ سر زکه دی وجنه په احرام کې سر پټولم نشتا چې انسان سور خړ پړ راځي او د خاورو نه ډک او چې څومره سادګي وي څومره د تکلفاتو نه بچوي نو په هغه حالت کې نو اوس شریعت دغه د پاره کدای ویلې وی چې هر سړی چې به د کور را روانيږي نو به د کور چې را روانيږي نو دی دی احرام واچیو د کور نه دی خو به د اغه زینه د کور نه ځکه سوک د مکینه په خوا د یو میاشتې په مزل باندې او سوک د دوه میاشتو په مزل باندې د چا شل ورځې مزلو نو پای کی که شریعت دغه مقرر کړي وینو بیا بډې رسخت وا د دې وجنه د مکینه غیر چا پیرا بعضی په پچاس میل کې دی بعضی په اتیا میل کې دی بعضی په سل میل کې دی او د ټولو نه چې کوم هغه ابعد میقات ته نو هغه د ذوالحلیفه ده د مدینی والو د پاره او پای کې حکمت ته نو میقاتونه مقرر کړل چې زه یو سړی بیت الله ته را روان دی نو چې کم از کم رانږدې شي چې د احرام پابندیانې په د میقات نه شروع شي نو اوس که د خپل کور نه پکړې وي نو کم سړی چې میاش مخ کې را روانې ده نو میاش مخ کې پاغه چې د احرام پابندیانې هغه شروع شوي وي نو بیا به ته سختی وو بیا به ته دقت وو د دې وجنه لګنیزدی فاصله کې چې دا سه به یو ورځ نیمه مزل به پاتې شو نو هغه سي میقاتونه په خوا د پیدل مزلو د پاره غي مقرر کړي اوس خو نن سبا د جاز مزلي دي اوس خو هغه ششته دي نه خدلتا دا درې قسمه دغه راځي الفاظ برازي یو دی د حدود حرم حدود حرم دا د حرم نه غیر چا پیر د علاقه دا پټول باندې د حرم اطلاق کیږي د دې وجه نه موږ چې کلا د مسجد حرام داغي بحث کو چې آیا مسجد حرام صرف دغه مسجد دغه ځای ته وی کنا په ټول حرم باندې داغي اطلاق کیږي نو دایات ساته په ټول حرم باندې د مسجد حرام اطلاق هغه کوي علما ځکه څومره چې په دې کې دا توسیع او وسعت راځي نو پخوا خو دومره نه خو په ټولو باندې د هغې اطلاق هغه کیږي نو یو دی حدود حرم په دې کې چې کم خلک اوسېږي نو هغه د حرم اوسېدونکي خیو دی د دې حرم نه بهر چې حرم کم ځای کې دا حدود ختم شي نو دا بعضی طرفونو ته لکه د ټولو نه نږدې علاقه د مثلا مدینی طرف ته سړی زی نو دې سیټ ته لکه د حرم حدود نهایت لکه د ټولو نه کم حدود دي تقریبا 3 میله کې د حرم حدود د مدینی طرف ته چې سړی زی دا ختم شي خاصړې جدي طرف ته زی نو جدې طرف ته د حرم دا حدود دا اوږده دي تقریبا لس میله جوړیږي عراق طرف ته سړی زی تقریبا دا اوه میله جوړیږي او دا رنګه د جعرانی طرف ته سړی زی نو دا تقریبا څه نه میله جوړیږي نو دا مختلفو اطراف ته حدود حرم هغه مختلف دي که اوس د حرم د حدودو نه یو سړی بهر شي او د میقات نه دننه دی د میقات نه دننه او د حرم نه بهر دا چې کومه علاقه ده دې ته حل وي او د میقات نه بهر چې کومه نوره دنیا اوسیږي نو دې ته آفاق وي د دې وجه نه آفاقي د هغه حاجي او معتمر ته ویل کیږي چې هغه د میقات نه بهر دی لکه منګه منګ ته اوس منګه په آفاق کې اوسېږو یعنی منګ د میقات نه بهر یو نو په دې ځای کې با دا درې وړه قسم خلق دا راځي په دې روایت کې حکم چې آفاقی دی حج او عمرې له روان دی نو دی به د میقات نه مخکي د میقات نه بده احرام تړي که د حج له روان دی او که عمرې له روان دی خا کم چی د میقات نه دننه او د حرم نه بهر دا چې کوم علاقه د حل نو د دوی احرام تړل دا به د کور نه د کور نه تړي او که بل فرض خو د حرم د حدود نه بهر دي نو به د حرم د حدود نه بهر چې د هر زینه احرام تړو تلبیه ویلا خو د حرم نه به بهر دی تلبیه وي نو که د کور نه وي او که د دغه نه وي د د حرم د حرم د حدود نه بهر چې د هر ځای نه وي خا کم چې په حرم کې اوسیدون کې خلک دي که د حل اوسیدونکي خلک که حج له را روان دي او که د عمرې نه نو به د خپل کور نه باغي احرام تړي یعنی هغوی له بهر میقات ته د وتو اجت نشته کم چی په حرم کې دننه اوسیدونکي خلک په حدود حرم کې دننه اوسیدونکي خلک دي نو دوی که حج کوي نو حج له به دی اومغه د خپل کور نه د خپل بلډینګ نه اومغه د خپل زین به دی احرام به وتړي او منا ته به روان شي خو کدی عمره کوي حدود حرم وسیدون کی کدی عمره کوي نو د عمره د پاره به دی د د حدود حرم نه بهر وزي مثلا مسجد عائشه دا تنعیم دی دا غنځدی مقام دی حل تا نو مسجد عائشی ته به وځی او د مسجد عائشی نه به احرام تړی او عمری له به راځی د دی اصل کی حکمت دا دی چه حج او په عمره کی چه کم از کم ستا سلګ ډیر غ سفر وشی نو په حج کی خوزا ته د خپل مثلا د خپل کور نه یا د بلډنګ نه یا د مسجد حرام نه ته احرام تړی نو ته منا ته روان شي چونکه د د حج احکام دا زیاتره د منا مزدلفه عرفات په دغه ځایونو کې دي نو زه په دې کې د حرم اوسیدونکو د غل څنه څه سفر اغه راغې خو چې یو سړی اوس عمره کوي عمره هم د خپل کور نه کول نو پای کې خو بالکل سفر نه راته نو د دې وجه نه د توي چې ته د حدود حرم نه وځه او ته د هغه ځای نه سفر وکړه او بیا د هغه ځای نه عمره راوړه نو د حرم اوسیدونکي به د هغه ځای نه احرام تړي باب محل اهل مکه للحج والعمره محل دا د ظرف صيغه ده یعنی زید د تلبیه د ویلو زید د आवाज اوچتولو او زید تلبیه ویلو خو دې ځکه د محل نه مراد یعنی هغه د احرام زید د احرام د تړلو زی مراد ته هغه میقات ته باب مو یا میقات او یا مثلا چې څوک د حل کې اوسیدونکو دی نو داغه به خپل کور دی مراد دا دی باب محل اهل مکه تل الحج والعمره خاغزه د احرام تړلو د مکی والو د پاره للحج د حج والعمره او د عمره د پاره یعنی د امام بخاری داغه د د باب تړلو نه داسې معلومیږي چې امام بخاری هغه دا دا اخره کې چې کوم لفظ راځي په دې حدیث کې حتی اهل مکه ته مې مکه چونکه امام بخاری د حج او د عمره د دوانو د پاره دا باب تړلې دی نو د دې باب نه په ظاهر داسې معلومیږي چې داغه مسلک دا دی چې د حج او د عمرې د دواړو لپاره د مکې اوسېدونکی یعنې د حدود حرم اوسېدونکی هغه به د خپل کور نه احرام تړي خو لېکن جمهور علما فقها محدثین هغه هغوی دا وایي چې نه د حج لپاره خو د خپل کور نه خو د عمرې لپاره به دی د حدود حرم نه بهر وځي زید احرام تړلو دا باب دی زید احرام تړلو د مکی والو د پاره للحج د حج او د عمره د پاره حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضی الله عنه قال وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم لاهل المدینه ذل حلیفه مقرر که نبی علیه الصلاة والسلام د مدینی والو د پاره ذوالحلیفه ذوالحلیفه میقات هغه ول مقرر که او داغي حکمت ز مخکې بیا وېما چې د دې د پاره دا کم چې لري میقات ته دی ولول مقرر کړي ولی اهل الشام الجحفه او د شام والو د پاره جحفه د دې بل نوم په حدیث کې را روان دی ولی اهل نجد قرن المنازل او د نجد والو د پاره قرن المنازل کم سړی چې داسې طائف ریاض ناراضي یعنې مطلب چې کوم آفاقي خلک دي د نورو ملکونو خلک دي نو چې هغه په دې ځای راتیریږي نو هغه به هم د غي د پاره هم د میقاتونه دي کچو کې اوس خلک خو په جازونو کې راځي نو جاز خو ضروری نه ده چې هغه په میقات باندې ورتیریږي نو د دې وجه نه مخکي روایت را روان دی به په دې کې محاذات تکتل کېږي محاذات یعنی چې د دغه میقات سره داسې برابر کم یو علاقه غرازي نو بیا باغی له اعتباری محاذات چې به دغه سره چې کم بالکل مقابل کې علاقه مقابل کې او برابر کې کم زی راځي بس هم دغه د خلکو د پاره میقات دی ممن اراد الحج والعمره دا میقاتونه د هغه چا د پاره دي اراد الحج والعمره چې څوک اراده لري د حج او د عمره د دې وجنه دا مسله به مخ کې راشي چې یو سړی هغه کاروبار روزګار لروان دی نو آیا غبانم احرام تړل دي نو پدې کې با د علماو اقوال اغه ذکر کو ممن اراد الحج والعمره کوم علما چې وی چې نه کم سړی چې هغه بیت الله ته د حج او د عمرې نه علاوه حدود حرم ته مکی ته کاروبار لروان دی تجارت لروان دی د حج او د عمرې اراده نشتا نو پاغه احرام چول اغم نشتا داغي دلیل دا روایت دی ومن کان دون ذالک فمن حيث انشأ دا جمله د حل سره متعلق ده او هر هغه څوک چې هغه وی دون ذالک دن د دې میقاتونو نه نو فمن حيث انشأ نو دی به احرام چي نو د د غزې د احرام دا چولو من حيث د اغزې نه دی انشأ چې د د اغزې نه را روانيږي د کم زین چې د را روانيږي یعنی د خپل کور نه خو د حدود حرم نه بهر چې هر زینا د احرام تړي حتی اهل مکه ته من مکه تر دې چې مکی والا به د مکی نه تړي خدا د حج د پاره ټیک دی د عمره د پاره با د حدود حرم نه بهر حل توزی باب میقات اهل المدینه ولا یحلون قبل ذل حلیفه په دې باب کې امام بخاری څنګه چې عنوان کې دا دوا خبرې ذکر کړې دي نو په دې باب کې هم دا دوه مسلې دي یو دا چې د مدینی والو د پر میقات کم یو دی نو هغه ذل حلیفه دی او دویمه خبره دا ذکر کړې ده چې ولا یحلون قبل ذل حلیفه د ذل حلیفه نه مخکې بدی احرام نه تړي ځکه امام بخاری دا وایي چې ذل حلیفه د مسجد نبوی نه د مدینه نه تقریبا 15 شپږ میله فاصله کې ده نو نبی علیہ السلام او نږدې زیاده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسم کولی شو چې هغه د کور نه راوته او احرام د کور نه تړلې وي او هم د مغه زینا هغه تلبیه ویلې وي خو نه په کور کې احرام نه دی تړلې د کور نه تلبیه نه دی ویلې بلکې راغلې دی پنځ شپږ میله مزلې کړې دی نو کوم چې ذوالحلیفه میقات دی نو په میقات کې اغازه کې احرام تړلې دی او به اغازه کې تلبیه ویلې ده د دې وجه نه امام بخاری وایي چې د میقات نه به یو سړی چې لري نو هغه به د هغه زینا تلبیه نه وي د دې وجه نه صرف احرام چول لکه دا د احرام پابندیان پتا نه شروع کیږي د احرام پابندی پتا ال شروع شي چې کله ته تلبیه وي لکه ما چې په تیر درس کې ویلې چې د دې ځای نه خلک داسې کوي چې احرام واچي مثلا د ایرپورټ نه نو بیا چې کله داسې ځکه سلور غنټې سلور نیمه غنټې مزل دی چې سړی سعودي عرب ته ځي جدي ایرپورټ باندې کوزيږي نو تقریبا داسې یو درې ګنټې مزل چې وکي او به په جازونو کې باقاعده سکرینونه هم لګیدلی نو پای کې پته لګي چې دا اوس په کم ملک باندې روان دی نو چې مثلا سعودي عرب هغه حدود ته تور نه نوځي نو د هغې نه مخکې بیا تلبیه ووایه نو د هغه ځای نه به په تا باندې هغه احرام هغه شروع شي نو امام بخاری هم دا وایي چې نبی علی السلام د کور نم کولې شو خو لیکن هغه ځای نه نه دی کړي بلکې د میقات نه نبی علی صلوات والسلام تلبیه ویلې ده د دې وجنه یو سړی د کور نه ټیک تک احرام واچي خو لیکن تلبیه دی نه وایي خو بهرحال ائمه اربعه وی چې نه د ائمه اربعو قول دا دی چې تقدیم جایز دی مثلا که یو سړی د هر څومره لري را روانيږي که د کور نه را روانيږي او د دنیا په هر ملک کې نو د احرام مچولی شي او د دا غزین تلبیه اغم ویل شي او دا غي دلیل دا دی چې اصل کې د دې په عدم جواز باندې څه دلیل شته دی نه په عدم جواز باندې کم چې دا میقات مکانی دی په عدم جواز څه دلیل شته دی نه او صرف دغه د دی روایت نبی علیہ السلام په ذوالحلیفه کې زکا احرام تړلې او دا غزینې زکه تلبیه ویلې دا چې دغه د ملګرو د راغونډېدو زیو او دی وجه نه نبی علیہ السلام هلته قیام کړی دی بلکې هلته د مازیګر ماخام ماسخوتن او د سبا سحر ځکه ملګری هلته را غونډېدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او چونکه دغه یو حج پیغمبر کړی دی صحابه ول تعلیم ورکول مقصد دی نو پای کې وجه دا ده هر چی د مثلا نو سی وسړی د د شوال نمخ کې کې احرام تړي نو هغه ځکه نشي کولی چې هغه د قران باقاعده سری آیت ته چې الحج اشهر معلومات حج میاشت مقرری دي چونکه پای کې خو نص راغلي دي نو د دې وجنه دا غي نه مخ کې یو سړی احرام تړي نو هغه خو کاره من راغلي ده او ښکارا نس پکې موجود دی خود دی په په عدم جواز کې لکه داسې نس او داسې دلیل نشتا چې وسړې د میقات نمخ کې نه احرام او دارنګي تلبیه یا احرام پابندیان یې غنشي شروع کولې بلکې د مخ کې نه مغویلې شي خد مدینی والو د پاره دا د ټولو نه چې کوم لري میقات دی شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه کې هغه چونکه د هر یو سیز دا غي راز او دا غي حکمت ذکر کوي نشا سیب د دې مواقیتو د دې چې کوم راز او حکمت دی هغه موږ هم ویلې چې انسان حرم ته چې څومره لږ خړ پړ داخل شي نو اوس که د کور نه کړي وي نو هغه به لري پریوته نو د دې وجنه په لار کې ولداسي زینه مقرر کړل چې انسان د اغه زینه کم اس کم چې بالکل په د باندې خوشبو و غیره لکه هغه دې نشي لګولې خړ پړوي او د خاورو نه سر ډکی په داسې انداز کې څومره چې سادګۍ سره دی راشي حرم ته دا د حرم د د احترام د پاره بیا شاه صاحب وی په حجت الله البالغه کې چې د مدینی والو د پاره چې کم هغه ابعد المواقیت ته ذوالحلیفه د یو مقرر ک حالکه د نورو علاقو نه چې خلک راځي که ذات عرق دی که جحفه ده که دا څومره دي لکه دا مکی ته نږدې مقامات دي مدینی والو د پاره لری میقات مقررولو کی حکمت څه دی شاه سی وی لانها مهبت الوحی زکه دا د وحی د نازلېدو دویم ځای دی یو مکه وا یو مدینه وا او دارنګي دا د ایمان د د راغونډېدو ځای دی ځکه حدیث کې راځي چې قرب قیامت کې د ایمان دا به بالکل مکی او مدینی ته راغونډ شي په نورو دنیا کې به فتنه عام شي لیکن مکه او مدینه دا به محفوظ وي نو دا د ایمان والو د ایمان د راغونډېدو هغه ځای دی، ودار الهجرة د هجرت هغه مقام دی او دا ړومبنی کلی دی او ړومبنی هغه ځای دی چې دوی د الله او د الله په پیغمبر باندې ایمان زیاتره خلکو اکثره خلکو راوړی دی نو دې وجه نه شاه صاحب وی فاهلها احق بان یبالغو فی اعلاء کلمت الله نو د دې هغه اوسیدونکو ډیر لایقو چې د اعلا د کلمت الله د پاره دی په یو کار کې مبالغه وکي او دی له الله داسې یو ځای مقرر کی چې د دې زیات عبادت راځي نو دی وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه دا د مدینی والا او غ تخصیص هغه وک په دې میقات کې یعنی داغي د دا غزیات عبادت خیال ساتلې دي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل يهل اهل المدينه من ذل حليفه احرام به تړي مديني والا د ذل حليفه نه او شام والا د جحفینا او اهل نجد والا د قرن المنازل نه عبد الله ابن عمر وی چې دا درې خبرې خو ما د الله د پیغمبر نه بذات خود اوریدلې دي دا محدثین چې په هر خبره کې احتیاط کوي اصل کې دا طریقې دی د صحابه او نزد کړې دي تابعین او د صحابه او نه تبع تابعین او داغینا اوس عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ داسم ویلې شي صحابي دروغ نه وای خو لیکن ځان د هغه ادنی درجی د دروغو نه هم د ځان ساتلو دپاره چی چونکی یمن والاو دپاره نبی علیه السلام یلملم دا ما د پیغمبر نه براه راست خپله نه دی اوریدلی بلکه دا ما د بل صحابی په واسطه ما ته رارسیدلی دی نو عبدالله ابن عمر وایی وبلغنی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او ما ته د نورو صحابو په واسطه رارسیدلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې احرام به تړي یمن والا د یلملم میقات نه باب محل اهل شام د شام والو د پاره اغزه د د احرام تړلو چې دغه جحفه ده او یا مخکې د دې بل نوم مهیعوم را روان دی حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس رضی الله عنه قال وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم لاهل المدینه ذل حلیفه نبی علیہ السلام میقات مقرر کړ د مدینی والو د پاره ذل حلیفه د شام والو د پاره جحفه او د نجد والو د پاره قرن المنازل د یمن والو د پاره یلملم فهن لهن نو دا میقاتونه دا د دغه ځای د باشندگانو د پاره هم دي ولمن او دا هغه چا د پاره هم دي چې راتیریږي په دوی باندې من غیر اهلهن د دغه ځای د باشندگانو او د اوسیدونکو نه علاوه لکه منګ د پاره لمن کانا دا د هغه چا د پاره دي دا ميقاتونه څوک چې اراده لري د حج او د عمرې یعنی یو سړی که بل نیت لره روان دی هغه د پاره نه فمن کان دونهن نو هر هغه څوک چې هغه د میقات نه د نه نه یعنی د په حل کی نو فمحله من اهله نو داغه زید احرام تړلو داغه د کور نه دی وکذاک وکذاک وکذاک وکذاک یعنی سوک چې بیا سمره نږدې وی حرم ته نو احرام داغه د خپل کور نه دی وکذاک او دغه رنګي بچ سوک حرم ته څومره نږدې وي د احرام داغه د خپل کور نه دی تر دې چې مکی والا یحلون منها اغیبا احرام تړي د مکې نه باب محل اهل نجد د نجد والو د پاره زید احرام تړلو چې هغه قرن المنازل دی حدثنا علي حدثنا سفيان حفظناه من الظهر عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم د مدینی والو دپاره ځای د احرام تړلو هغه ذوالحلیفه میقات دی، د شام والو دپاره مهیعه ده کوم ته چې جحفه هم وایي، وهی الجحفه او دا جحفه ده، واهل نجد قرن او د نجد والو دپاره قرن المنازل دی، ابن عمر فرمایي. زعمو خلق وی یعنی صحابه وی خلقو نه مراد صحابه دي زعمو د دې خیال دی یعنی مراد په دې کې زعم په معنا د قال دی یعنی صحابه وی د نورو صحابه او دای دا قول دی چې نبی له صلوات والسلام دام فرمایلی دی خو ماته بذات خود نه دی اوریدلی ولم اسمعه چي د يمن والاو د پاره يلملم ميقات دی باب محل لمن کان دون المواقيت دا اوس د حل د خلکو د پاره چي د حل خلک د ميقات نه دننه او د حدود حرم نه بهر زید احرام تړلو د هغه چا چې هغه د دې میقاتونو نه دننه وي حدثنا قتيبه حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم وقت لاهل المدینه نبی علیه الصلوة والسلام د مدینی والو د پاره میقات مقرر کړی دی ذوالحلیفه ذوالحلیفه د شام والو د پاره جحفه د یمن والو د پاره یلملم او د نجد والو د پاره قرن المنازل فهن لهن نو دا میقاتونه د دغه زید اوسیدونکو د پاره دی او دا هغه چا د پاره دی چې راتیریږي په دوی باندې من غیر اهلهن د دغه ځای د اوسیدونکو نه علاوه یعنی زمنګ د پاره کوم چې آفاقی دي خو دا د هغه چا د پاره دي د میقاتونه چې څوک اراده لري د حج او د عمرې او هر هغه څوک چې هغه دننه د دې میقاتونو نه دي نو فمن اهله نو داغي د احرام د تړلو زی داغي د کور نه تر دې چې مکی والا به احرام تړی د خپل کور نه خو دا د حج د پاره او د عمری د پاره به بهر د حدود حرم نه وزی باب محل اهل الیمن د یمن والاو د پاره ځای د احرام تړلو حدثنا معلی ابن اسد حدثنا وهیب عن عبد عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم وقت لاهل المدینه امام بخاری هم د دغه یو روایت نه په دې باندې د بابونه تړلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام میقات مقرر کړی د مدینی والو د پاره ذوالحلیفه د شام والو د پاره جحفه د نجد والو د پاره قرن المنازل د یمن والو د پاره یلملم دا میقاتونه د دغه ځای د اوسیدونکو لپاره دي او د هر هغه چا لپاره چې هغه راتلونکي دی چې راضی په دی باندې من غیرهن د دغه ځای د اوسیدونکو نه علاوه دا د هغه چا لپاره چې اراده لري د حج او د عمره نو هر هغه څوک چې هغه د میقات نه دنه نه نو د اغه زینب احرام تړي انشاء چې دیتی را روانيږي د کم زینه چې د سفر آغاز کوي یعنی کم زینه چې دی انشأ هغه سفر پیدا کوي سفر آغاز کوي تر دې چې مکی والا هغه د مکی نه د عراق والو د پاره ذات عرق میقات ته حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران هر کله چې دا دواړه ښارونه دا فتح شو مراد تنه کوفه او بصره د عراق نو اتو عمره داخل کرال عمر لا د نبی له صلوات و سلام په دور کې عراق لا فتح شوه نو د دې وجنه په دغه ځای کې لکه دومره سو خاص مسلمانان شوي نو که یک کا دوک کا سوکونو غیبم د نور میقاتونه استعمالول خدا غزين حج او عمره لا سوکرات لنا سره د دین چې نبی له صلوات والسلام په احادیثو کې پیغمبر پاک د عراق طرف ته ذات عرق میقات هغه مقرر کړی دی خو چونکه د اغه زینه سوکراتلل نه نو د دې وجنه د کمشي چې اغه دومره عملا نه نو د خلکو نه غ روایتم دومره په بیان کې نه راځي لکه دا منګه په په صدقه فطر کې ویلي چې نبی علی سلام د غنمو نه نصف صاع په خپل مقرر کړي دي بعد کې معاویه ته یا بل ته چې نسبت کیږي نو اصل کې په هغه وخت کې هغه روایت بیا خراخ کار شو چې کله شام فتح شو او د غنمو فراوانی شو دغه رنګ دا میقات دی ذات عرق نبی علیہ السلام په خپل مقرر کړی دی خو چې کله عراق فتح شو کوفه او بصره فتح شو دا غزنه مسلمانان حج او عمره لراتل نو چې هغه با بل میقات تراتل مثلا قرن المنازل تبراتل نو قرن المنازل داغي تلری پریوته او دا ای ته سخته و ځکه د ای په لاره باندې دا نه راته نو دوی به بل لاره اختیارول او هغه بدی ته سخته سخت سختیدل به وتا نو عمر رضی الله تعالی عنہ لراله ته ویل چې امیر المؤمنین که تاسو منګلا یو بل ځای مقرر کړئ د میقات د پاره حضرت عمر ته ویل چې د قرن المنازل په برابر کې کوم علاقه تاسو په لار راځي نو بس مغه علاقه دغه اندازو ګوري نو چې هغه یو قتل چې هغه ذات عرق راځي نو عمر رضی الله تعالی عنہ له ذات عرق میقات مقرر ک ورستو د حضرت عمر دا اجتهاد دا د صحابه سره چې کله دا روایت راخکاره شو نو داغه اجتهاد بلکل د حدیث موافق وخته څنګه چه د عمر رضی الله تعالی عنه بلا خبری د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند باندې هغه موافقات عمر وه نازله شوی ده نو دا کله کله داسې کیږي نو لما فتح هادان المصران هر کله چې دا دوانه خارونه دا فتح شو کوفه او بصره رالل عمر لا وی ویل ای امیر المؤمنین چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجد والو د پاره قرن المنازل اغه میقات مقرر کړي دي لیکن وهو جور عن طریقنا لیکن اغا اخوا دی عن طریقنا زمنګ د لارې نه وهو جور او هغه چپ دی عن طریقنا زمنګ د لارې نه یعنی موږ چې هغه ته تاویګو نو موږ ته سختيږي و ان ان اردنا قرنا او کومنګا د قرن المنازل طرف ته اراده کو هغه طرف ته سفر کو شق علينا نو دا سختيږي په موږ باندې عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل فنظروا حزوها هغه محاذات به د دې نه وځي نو تاسو وګورئ د دې برابر علاقه دې ته مخامخ علاقه وګورئ چې کومه پرې وځي من طریقکم په خپله لاره باندې نو چې وی کتل هغه ذات عرق وه نو فحد لهم ذات عرق نو مقرر ک داغي د پاره ذات عرق به توري میقات دلته دی کتاب کې خو موږ سره د دې عنوان نشتا قوام نسخو کې د دې باب عنوان شته باب الصلاه بذل حلیفه چې مونږ کول د احرام په ذل حلیفه کې نبی علیہ السلام په ذل حلیفه کې د غسلور منځونه کړیو او بیا صحابه مل تر جمع کیدل به په هغه ځای کې دوه رکعاته د احرام وکړل او تلبیه ویل او حج دا غزې نه شروع ک باب الصلاه بذل حلیفه حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما په هغه د کاڼو په هغه میدان کی په هغه خوړ کی به ذل حلیفه د ذل حلیفه په مقام کی ننل ته جمعات جوړ دی او باقاعده میقات ته فصلى بها نمونځ وک په ذل حلیفه کی دو رکعاته او چونکی عبد الله ابن عمر هغه به هر کار هغه کو چې څنګه نبی له صلوات والسلام بکړیو کمزې مونږ کو کمزې اودس کړی وو عبدالله ابن عمر به دغه کار کوو وکان عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما يفعل ذلك ابن عمر بم دغه سکار کو چې کله به حج عمره لته نو ذل حلیفه ته براغه او په غزه کې به منځو کو دا غزه نه به احرام او تلبیه دغه وکړل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین